بسم الله الرحمن الرحيم أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا الله جل جلاله په دې آیاتونو کې د دوه خبرو بیان کړي یو پنځه جماعت پنځه پارټیان پنځه طائفې د يهودو ذکر کړي تر دې وروسته خالدون دې ځای پورې د رکوع اخره د يهودو پنځه جماعت الله جل جلاله ذکر کوي دا هو مخصوص خاص خصوصي صفات ذکر کوي او دومره خبره په دې آیتونو کې الله جل جلاله مسلمانانو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب کوي چې تاسو خپل تمه هیله او ارزو د يهودو د اسلام نه قطع کی کټی کړی هغه اسلام نه راړي هغه نه مسلمانې فلهذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله او امت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله تاسو د دې يهودو د اسلام تما ملزي هله مکوي ارزو یې مکوي الله جل جل ارشاد فرمای افتتمعون اي تاسو اي مؤمنانو تما کوي هله کوي ارزو کوي ايؤمنو چې ایمان براوړي دا يهود لکم اي بكلامكم تاسو په خبره باندې افتتمعون ایا تاسو هله او ارزو کوي ايؤمنو چې ایمان راوړي يهود لکم ایلی بیانکم تاسو د بیان د وجه نه هغه ایمان راوړي دې هله او ارزو کټ کې افتتمعون ایا تاسو هله کوي ارزو لره اي مؤمنانو ايؤمنو چې ایمان براوړي دا يهود لکم اي لدعوتكم تاسو دعوت له دا هیڅ کله ایمان نه راځي ګوره دا خلک چې یو ځای فاتې کیږي یو اجتماع دي کې دوه صفات دي یو فکه مقتدا وي مشر او بل د هغه تابع د دنیا دا نظام د څه کنه نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته الله جل جلاله وی چې په دې يهودو کې نه د دې صلاحيت او لیاقت شته چې هغه تاسو مقتدا شي او تاسو ورپسې روان شي او نه په هغه کې يهودو کې دا صلاحيت او لیاقت شته چې تاسو ولا مشران شي او دوی تاسو تابع شي هغه تاسو مشران ولې نشي جوړېدل يهود وجدادا چې د هغه فکر خراب ده د هغه ذهنیت خراب ده د هغه نظریه خراب ده هغه خپل شریعت او دین کې تحریف کړی ده د خپل خواهش او د خپل طبيعت د خپل مرزي برابر ګرځولې ده فلهذا قابل اقتداء نه چې دوی مقتدا جوړ شي او د تاسو ولې تابع نه کیږي ځکه چې یو څوک د چا متابعت کوي هغه بلوس بی غرض تابع څه شي پکار چې هغه بلوس او بی غرض او دو دومره زیدی عنادی دو زید او عناد تاسو سره د دو ده سمې په لحاظه نو تاسو د دو د ایمان چې هغه تاسو سره یو ځای شي تمو هلو ارزوي دا هغه بیان کې دا د علماو بیان کې دا هغه د رهبانو د پیرانو صاحبانو بیان کې الله جل جلاله وای وقت کان و فريق یو جماعت منهم لدي يهودنا يسمعون چې اوریدلوي کلام الله دی الله خبره ثم پس لدین چې کله یې واورېدل یحرفون تبدیلی پکې کوله وهود دی الله په کلام کې من بعد ما ورسته د دینه عقلو چې معلوم شو دولره وهود دی الله کلام وهم يعلمون او دوی پویدل په خپل تحریف او په دې ضرور وایي مړه باندې پوه شوي دا جماعت د احبار او د رهبان چې د الله جل جلاله په کلام کې تحریف کړی دا دا څوک دي کې دوه خبرې دي الله جل جلاله د دې مدینه منوره د موجودو يهوديانو د اسلاف او د اباو بیان کوي ورنه چې هغه دومره خطرناک خلکو چې دی الله کلام واورید او په هغه یقین راغی چې دا دی الله کلام ده او بیا هم پکې تحریف او په خپل تحریف باندې پیودل هم نو هغه اویا کسان ورنه مراد دي چې د حضرت موسی علی السلام سره کوه تور تلاړ او بیا د الله کلام یې واورېدل د الله جل جلاله نه واورېدل یا یې په واسطه د موسی علیه السلام سره واورېدل چې واپس خپل قوم ته راغلل هغه تر څه چلو یقینا د تورات الله کتاب ده او دا ټول دی الله جل جلاله احکام دي خو لیکن خدای پاک موږ ته وویل چې په دې تاسو عمل کوي خو کوم درته مشکل وو نه مو شوي کوله خیر دا بیا هغه عمل کې مراوي ٹھیک شو اوس د مدینه منورې يهود د خپل ابا او د اجداد د دې عمل نه اظهار نفرت نه کوي فلهذا د مدینه منورې يهود هم دا په حکم کې شو خدای دې موږ تاسو وساتي د یو ګناه نه چې سړی نفرت نه کوي که سړی وشي ګناه به پلاس باندې بند کی دا له حکومت او له خلکو کار دی چې ګناه پلاس باندې بند کی په زور بند کی من را منکم منکرا فليغيره بيده که بیا طاقت تلاش نه حکومت تلاش کې نه نو فبلسانه یعنی په زبان باندې بند او منبر دی ولا تقریر وکي واعظ دی ولا وکي نصيحت دی ولا وکي که به هغه طاقت نه وي تر علماء وکړ که به دا طاقت نه وي واعظ نصيحت ولا نه راځي نو بیا دې دوره وکړي چې په زړه کې نفرت ونه ښکاره کړي نو دوی چې کوم د مدینه منور يهود اگر که الله په دې آیتونو کې بیان دا غو يهودو کې چې هغه موسی عليه السلام زمانه کې تر شو ولیکن موجوده يهود د مدینه منورې او د خپل اجداد او د آبا او د مشرانو د دې خطرناک عمل نه اظهار نفرت نه کولو فلهذا دا هم دا غو په حکم کې شول کلام الله دی الله خبره مراد کلام الله نسد تورات تورات دی الله نوار په کوه ترکی د موسی علی السلام نوار په کوه ترکی هغه کلام بدل خبري بدل کړي دا غي تفسیری چې کوم ده بدل کړل ثم فصل دینه يحرفون دی جماعت تحریف وکړلو هو دی الله په کلام کې من بعد ورست د دین من بعد ما ورست د دین عقلوه چې اي علموه چې دوی تفتو چې دا دی الله کلام ده په د شال کې د تحریف کولو وهم چې دا يهود يعلمون فيدل على التحريف په دې خپل تحریف باندې چې موږ د الله کلام بدلو د خپل خواهشاتو د پار د خپل هغه مرضیاتو د پار کنه او یا مراد د دې آیات نه هغه د مدینه منور يهود مراد ذات هغه ونه مراد دا خو بیا د ګرامر سره خبره لري چې کار داخل شوی ده فريق منهم يسمعون باندې کوم مضارع باندې داخل شوی دا ماضي استمراري ورنه جوړي د ګرامر ور خبر نو حال معنا هم نه اخستلې نو مراد د مدینه منورې يهودي هغه څه تحریف کړو هغه تحریف دا چې په تورات کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صفات ذکر نشانیان ذکر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټول نشانیان ذکر کړه د پیغمبر اسلام نشانه دا و چې ډیر بهترین خایستا مزیدار شکل صورت الله ولا ورته حسن یوسف نبی عیسی یجی بیضا داری انچ خوبان دارد تو تنها داری پیغمبر اسلام حسن او جمال هغه په قران په تورات کې ذکر شوی چې ډیر بهترین شکل صورت الله جل رسول الله مبارک ورته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګو مبارک بیان شو چې سترګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تور سترګې دا زینه خود تک سپین او دا غری راکړه چې وته لا منځ کې تور دی دا تک تور زموږ یو استاد اقدس که ژوندۍ خدای دې عمر ول درازو کې موږ اوس پته نشته مولا مشکات شریف ویل دي مردان کې هغه حدیث صوفي سره یو زمونږ نور علما او استادانو فرمایي دا عبدال ډېر لوی شخصیت ما ډېر مشفق استاد نو هغه موږ ته مشکات شریف ویل نو مشکات شریف کې د پیغمبر اسلام د حلی مبارک بیان راغی هغه جذب شو په پدې شکل کې خدای ته محسوس نه کتل ما سوز نه کتل ما زوز نه کتل دا پیغمبر اسلام هغه د صورت بیان تورات کې راغله توري مبارک سترګې د رسول الله مبارک وچته دنګ برابر پوزه د توري پشانې باندې خو مجدار دا رقم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه چې میانه قد نه ډیر ډینګ ډیر اوچت او نه ډیر لاندې پست درمیانه قد د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوشان دا چې د خلکو منځ کې روان رسول الله مبارک اوچت کړی یا دا او دا شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سر مبارک هغه بیان راغلی چې د رسول الله مبارک څنګه سر ویختان څنګه څنګه ویختان رسول الله مبارک ویختان نه یو مقدس هر افریقي او خلک نه دا شانتم نو په یو مقدس تیر هم نو وتلی ګنګریال ها دغه راوخت ویختان مزیدار کنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا نشانه دی او دا تورات کې موجود دی او زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نشانه نه بدل کړ ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې توري نه وي موږ تورات کې دا راغلي اخر زمانه د پیغمبر سترګې به توري نه شو دا نه لاس ورته وي دا وایي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر چې دا موږ تورات کې دا راغلي چې هغه به اوشته لوي لاندې ګنګري حال کوي او دا راغلي چې پیغمبر علیه السلام ډېر اوچتوي او دا خو ډېر اوچت نه نو معلومیږي دا د اخیری زمانه پیغمبر نه ده بیا دنس د پیغمبر اسلام نشانه او علامات په څور اصل وجه سو وجه دا چې دا يهود مدینه منوره ته راغلي د دې د فارو چې د اخیری زمانه پیغمبر به په مونږ کې راځي په دې کې صحاب کې راځي دې د فار راغلي او د شام او د فلسطین او د بیت المقدس نه هغه خو دې الله جل جلاله شان دا چې بني اسماعیل کې رسول الله مبارک الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دور سره حسد او کینه پیدا شول نبی الله پیغمبر سره کوم صفات هغه ټول به بدلول دا نه دي خو په یوه مشکل پیغمبر علیه السلام ارشاد بخاری شریف حدیث ته په يهودو کې لسلو علماء هغه وخت لس لس کسان ډیر ستر ستر غټ غټ علما دي د دې ستر غټ علما ایمان راړل او په خپل تورات باندې عمل وکړل نو ټول يهود به مسلمانان دي هغه لس کسانو کې یو مسلمان چې حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی کله چې هغه ایمان راړل هغه په پردي کې نه نبی رسول يهود ویل ک عبد الله بن سلام تاسو کې څنګه سره بیا خو سیدنا او زمون سردار ده او زمون مشهر ده او اکبرونه نبی رسول پته ته شکل عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دوسو دا مکه کمزور سره ده څه مشکله له خبره او دا شان ته آیات ترجم راغله په تورات کې دا حکم څوک چې زنا وکړي نو بیا به څنګه کېږي په ډبور وشتل کېږي پیغمبر اسلام د واقع په خدا به شي انشاءالله چرته د واقع په باب دون پښتنه او تاسو حکم ده دو هغه رجم حکم پټ کړ په ځواب کې څه ورته بیا د جبرئیل علیه السلام راغی نبی رسول الله دا غوته ټو چته لاندې چي دا کتمان د حق دا تحریف د مدینه منور يهودو هم کول او د نصارا خو اسیم تر قیامت پورې به نصارا وی چې حضرت موسی عیسی علیه السلام د اسمان را کوسي به دې کار کوي خدای کول خره واذا لقوا الذين په دې آیتونو کې وایذا لقل الذین دغه دوم گروه بیان کړي دا گروه د منافقان کله چې يهودو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقابله ونکړه او روز به روز د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات ملګری زیاتېدل نو دې منافقانه تور سره اظهار ایمان او اسلام او یې موږ مسلمان او حقیقت کې مسلمانانو هم قشان ته يهودو چې څنګه يهوديان دی وخت کې يهود دې مکار چالاک خلک دې دې کار تری دې انسانانو غي يهود او دا شانت اسرائیل چې وخلوي دا شکر چې پاکستان کې پر رسمیت باندې پیژني دم د خدای کرم د پریمو نبی اسلام خوشالي ان شاء الله د نبی اسلام سخت دشمنان يهود د پیغمبر اسلام سخت دشمنان سخترین دشمنان هغه د رسول الله عمر کې يهود دي او سخترین دشمنان د مسلمانان دن تلدان کې يهود او نصارا حتا تتبع ملته ډېر خطرناک سره دی الله دې موږ محفوظ مسلمانان نه خدای دې له منګول نه خلاص دا منافقان تور سره ایمان او اسلام راړل کنه او بیا به چې نو خامخا چې دوی به د پیغمبر علیه السلام سره کېناستل که نه نو بیا به کله څوک چا له پوښتنه وکړي ته تاسو څنګه ایمان راوړو تاسو څنګه اسلام راوړو نو بیا به دوی باطلي ناخواسته کله کله د پیغمبر علیه السلام هغه صفات ذکر کړ چې موږ تورات کې د همدغه رسول الله مبارک بیان شوی چې دا په حق دی الله پیغمبر ده او خاتم النبی ستوي پات او یا به کله دا ویل چې موږ د تورات کې دا خبره راغلی دا چې قران پاک اخیره نه دی الله کلام د دې نه بعد بل کلام نه راځي او باقي مخکینی کلامونه ټول په دې باندې منسوخ شول نو خامخا چې اسلام ورته کله کله هو ظهر کول دې خبره نو چې کله ودو دا خبره کولی نو بیا دوی یو مشهور کعب بن اشرف هغه ته چراغ او تاسو خدای خو تاسو څنګه هغه هغه علوم هغه خبرې چې په تورات کې دي چې د پیغمبر اسلام او د اسلام په حقانیت باندې دي تاسو مسلمانانو ته ورشي ورته یې تورات کې دا راغلي سبب هغه په تاسو باندې غالب شي دا وسکه تکاغه به وایي چې تاسو خپل ایمان خو ضرور چې تاسو راځي چې تاسو کتاب کې د پیغمبر اسلام حقانیت او اسلام حقانیت او قرآن د نشانه حقانیت ذکر سو ایمان راځي ته به ګران خبره دا مشرانو به دغه د الله دا کوم په یو کوو کدا کدا منافقان د منافقانو دغه بیان چې تورات کې د پیغمبر علی اسلام او دا شانته د قران پاک راغله د کتور باندې خبر ورنکي الله خو هغه خبر ور باندې ورکی بلکې الله بس په دې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا شان دغه امت خبر کیدا منافقان چې مسلمانان هم نه سمجھ کړه خبره کړه و اذا پاغه وخت لقو چې ملاقاتو کی دا منافقان د يهودونه الذين داغي کسانو سره آمنو چاغو ایمان راوړي مؤمنان دي قالو دی وای آمنا من ایمان راړل ده بان محمدن نبی مکتوب فی کتابنا چې محمد رسول الله دار الله پیغمبر او زمون کتاب کې لیکلي دي اذا خلا تکل لال شي بعضهم دا تابعان دا منافقان الى بعضهم مشایخ مشران خپل له کعب ابن اشرف لارشي یا وهب ابن يهودا لارشي کوم چې مشران د يهودو قالو وای دا مشران قالو وای دا مشران مشایخ د يهودو ولا وای اتحدثونهم اتحدثونهم ایا تاسو خبرې کوي ای يهوديانو وهم دي مؤمنان له بما پغ علوم باندې فتح الله چې فرانستلې دي په تورات کې الله تعالی علیکم په تاسو باندې چې ان محمدن نبی حق وخاتم الانبیاء افلا تعقلون خپل يهودو ته مشران ورته وي افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ افلا تعقلون انتم تعلمون الحجه الى العدو چې تاسو خپل دشمن ته دلیل ورشئ دا خو ډېر کم خپل شوی کار چې خپل دشمن ته دلیل ورشئ او هغه هغه بیا هغه ستاره دلیل تاسو خلاف استعمالوي څنګه تاسو الله جل جلاله په دې ایتونو کې د يهودو حماقت ذکر کوي او لا يعلمون په دې ایتونو کې تحمیق اليهود د يهودو حماقت دی وقوف دي دا چې نه اور دي په خبره مفهوم الله وايي او لا يعلمون اي نه پويږي دا يهود ان الله چې بشکل تعالی یعلم خبردار دا ما په کفر او نفاق باندې ما په کفر او منافقت باندې یسرون چې دا منافقان پټي د مؤمنانو نه وما او پاغ ایمان باندې یعلنون چې دوی اختار کوي مؤمنانو د خدای ته خپته ده چې سر کافر فشه اج په خپل باندې ایمان ایمان چې وایي